یا کسان چې ظالمان دي په حال د خپل ځانونو کچر پوشی ظالمان از یرون العذاب کله چې دی ویني عذاب د آخرت نو کدغه وخت کې دی پوشو پس خبره پوشو ان القوتا متعلق دی را سره بان القوتا په دې خبره چې طاقت الله سره دی ټول کله چې دی عذاب ویني د آخرت نو کدی په دې خبره پوه شو چې طاقت ټول الله سره دی او الله دې عذاب ورکون کې نو چره بشیر کو نه اې چره بشیر کو نه په دې توجیه بیا اس تبر الذین دا د اس جنون العذاب نه بدل واقع شوی دا غي د بیان واقع شوی دی درې یرا درویت بصرینا او د يرون العذاب نمراد عذاب د دنیا نو آیات شو تخویف دنیوی ولو ير الذین کچر اوشی اوین ظالمان هغه وخت چې ویني عذاب د دنیا حال د خپل ځانونو ویني حال انفسهم او دا عذاب به ولي ویني ان القوه لان القوه زکه چې طاقت الله سره لټول لکه دې د دنیا د عذاب په وخت کې د خپل ځان حال ویني د شرک په ولتی لما فعل شرک الله دې سخت عذاب ورکون کې نو مراد علی عذاب نه عذاب د دنیا نو آیات شو تخفیف دنیوی او ان تبرع الذین دا ځان کلام دی دا د یرون العذاب نه بدل نه واقع شي دا ځان کلام شو اذ یاد کیا غوا تبر الذین چې بیزار وشي آ کسان چې تا بیداری شوی دا د آی کسانو نه چې تا بیداری کړی دا پیران با د مولیدانو نه بیل شي او به ویني عذاب چې دا به شری دینه تعلقات د دنیا هغه د پیرې مولیدې هغه تعلقات هغه ختم شي او به وی آ کسان چې تا بیداری کړی دا کچلوې زمونږ د پالتون دنیا ته په نبوت باندې نه شبهات پر رسالت هغه بیان شو او دا شبهات دا سن دي چې کنه دا هغه وخت کې صرف کېدو بلکې دې وخت کې بم دا شبهات اعتراضات کیږي داغی جوابات شو بیا و الہکم الہ واحد د دې زینا داوود توحید شروع شو او دا داوا پرد شرک اعتقادی باندې وا او اته دلایل عقلی هغه بیان کړو ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا زجر ورکو مشرکین ته بشرک چې ود دې دلایل نه بعد ګام چې کم دین شرک کوي ولو جر الذين ظلموا اذ يرون العذاب کچر اوین ظالمان حال د خپل ځانونو د یرا مفعول حذف دی کچر اوین ظالمان حال انفسهم حال د خپل ځانونو او دا بکره ویني اذ يرون العذاب کله چې ویني عذاب د آخرت نه چره بشیر کو نکی ک دنیا کې هغه حالت اولی دی او دا عذاب بدی ولی ویني ان القوتا علت د یرا لئن القوتا زکه چې طاقت الله سره دی ټول او الله دې سخ عذاب ورکون کې او از تبرع الذین دا بدل واقع شوی دی د از يرون العذاب نه از يرون العذاب مبدل منه او از تبرع الذین بدل واقع شوی دی دا غینا یا یرا درویت قلبی نه ده ولو یرا الذین کچر پوش هغه کسان کله چې دی وین عذاب پس خبره پوشي ان القوت لله جميعا اصل کې یرا چې د افعال قلوب نه نه دا دو مفعول غواړي افعال قلوب دو مفعول غواړي نو که یرا درویت قلبی نشی نو ان القوتا دا قائم مقام دو مفعولینو دے دا دو مفعولینو قائم مقام دے کچر پوشی ظالمان کله چې دی ویني عذاب د آخرت پس پوشي بأن القوة لله جميعا چې په دې خبره پوشي چې طاقت الله سره دی نه اچري بدی شرکونه دي بیام از تبرع الذین داغین بدل واقع شوه دی د از یرون العذاب نه بدل واقع شوه دی دریم ولو ير الذين لو تمنيا دا دو زینو کې لو شرطیو او دا دې لو تمنيا ولو ير الذين ظلموا ارمان چې اولي د آکسانو چې ظالمانو حال د خپل ځانونو اذ يرون العذاب دا ظرف متعلق دی را سره امراد د عذاب نه عذاب دنیوي په کم وخت کې چې دی وینه عذاب نو ارمان چې دی په وشوي پس خبره ان القوتا بان القوتا ارمان چې دی اولې دی ارمان چې اولې د ظالمانو حال د خپل ځانونو کله چې دی وینه عذاب ان القوتا چې دیم اولی دی چې طاقت الله سره دی ټول او الله د سخت عذاب ورکون کې نو په دې توجیه دا تخویف دنیوي شو او از تبر الذین ځان د کلام دی دا تخویف اخروی دی دریم اصل علم ته وایي چې لو تمنی شي او یرا درویت قلبی نشي ارمان چې پوه شوي ظالمان کله چې دی وینه عذاب پس پوه شوې ان القوتا په دې خبره پوه شوې چې طاقت الله سره دی ټول او الله دې سخت عذاب ورکون کې نه دا بیا تخویف دنیوي دی او از تبر الذین دا دې تخویفی اخروی ځان د کلام دی او قران کریم داسې کتاب دی چې دې کله کله ذکر کوي دا معبودانو باطلو اغه ناکار پیران غلط معبودان د هغه ذکر کوي او کله کله دا غنه کانوم ذکر کوي چې خلقو د هغه اولیاء کرام عبادت شروع کړو او داغي برنه شروع کړو نو کله کله قران کریم داغي ذکروم کوي دا غنا کار پیرانو ذکر کوي د کدی ځای کې کړل الله دا پیرانو چې د پیرې په جامه کې د مولای په جامه کې براتلو او استاد کتاب نه مونږ اړولیو الله د چن عذاب بل ورکی دارنګي سورت احزاب اتش پیتم آیت التوئی نه الله ستاد کتاب نه واړولو مونږ ته دا وی چې نه نه یو ظاهر دی یو باطن دی یو طریقت دی یو شریعت دی دا مونږ چې سکو دا باطن دی په دې ملیا نه پوهیږي او چې پیری نه نو په صراط باندې بسنګي دې طریقې سره مونږ ستاد کتاب نه واړولو ربنا وآتهم ضعفین من العذاب اے ربا دیب الله ته مخامخ شي او به وي کمزوري په بار د آی کسانو کې چې مشرانو اغي ته به وي ان كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء دنیا کو هم ستاسو تابعدارو کتاب وی پیر خاصه خمورید نه بس دی نو موږ به ټیک ده وس نن عذاب زمونږ نه لري کول شي او زرا او کنا قالوا لو هدانا الله لهديناكم او به وی دی کلار خو له مونږ ته الله نو لار به خو له مونږ تاسو ته زره مونږ په خپل بیدارو نو تاسو ته هم صدر خو دی زه خپل کار کوي سواء علینا عجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص برابر په مونږ باندې کچوي وو او که صبر کو نشته دې مونږ لرا زید پنا اس د پنا او د تیخت زین نشته دا به دغه مورید پیران چې کم دین وي ا موریدان به دغه وي دا رنګ سورې صافات کې سواد کې زید په زید دا وینا قران کریم نقل کړی دا دا غنا کار پیران حالت هغه ذکر کړی دی او کله کله د نیکان حالت ذکر کی هغه خلق هغه بزرگان چې خلق داغي عبادت کړو خلق داغي منښت او نظر نیاز کړو او هغه وته نه لیلیو او نه خبرو نه خواو نه شاو لیکن دی داغي بلنه شروع کړو داغي نظر نیاز شروع کړو نو قران کریم کله کله داغي حالت ذکر کوي لکه سورته مائده اخر رکو دا اذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله الله بووی عیسی علیہ السلام تا آیا تا ویلو خلقتا چې جوړ کې زمانہ او د مور زمانہ دو مددګاران سیوا د الله نا تاویلو قال سبحانك او بو عیسی علیہ السلام پاک د ذات ستاره شریکانو نا الله توبه هیڅ چری بداسونی ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق الله ما به ولې هغه وینا کوله چې کوم ما سره مناسب نه و نو ما به ولې خبره کوله الله وی مونږ به وایو قیامت کې چې تاسو ودرېږئ په خپل ځایونو او تاسو امرګاران فزیلنا بینهم بیا تواله برا ولو مونږه په مند دی کې وقال شرکاهم ما کنتم ایانا تعبدون او بوئی مددگاران داری نوې تاسو زمونږ عبادت کوونکی دغه اولیاء به وای چې تاسو بالکل زمونږ نظر نیاز نه ورکړي تاسو نه دی ویلي چې یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا لله وی د خدای د پاره سره بالکل موږ نه خبر وکفا بالله شهیدا بیني وبینکم ان كنا عن عبادتكم لغافلين کافی دی یو الله گوا پمن زمون کې او تاسو کې چې بشک مونږ تاسو د بدن نه یو نه خبر مونږ نه خبر قسم په خدای چې مونږ نه خبر سوره فرقان اتل سمایت و یوم یحشرهم جميعا وما يعبدون من دون الله پکم وقی چرا جمع کوم بی او هغه څوک چې دی عبادت کو د الله نه سیوا ما کان یم بغیدنا ان نتخذ من دونک من اولیاء الله موږ له نو مناسب چې موږ ستاره سیوا مددګاران نیولې شریم موږ دانه دی دي زه په زه قران کریم دا غنه کان حالت هم نقل کړی ده دا چې کتاب دی چې دا غنا کار پیران هم نقل کړی دي او دا غنه کان حالت هغه هم نقل کړی دی نه چې کله تخویفات ورکړو دنیوی او اخروی نو وس یا ایها الناس د دې زین رد د شرک فعلی کوي او د شرک فعلی سنور اجزا دي دو صحیح دي چې هغه شرک نه دی او دوا غلط دي هغه صحیح تحریمات الله الله چې کوم حرام کړی دا غینه بزان بچي دویم نزول الله د الله د نوم نظر د الله د نوم منښت هغه به مکمل ورکړي او کم چې غلط دي نو هغه دي نزول العباد و د بندگانو په نوم چې کم نظر او منل شي هغه حرام دی د خنزیر نه بدتر دی ځان ته بچا او دویم تحریمات العباد خلق چې کم تحریمات جوړ کړی دي ایروی د مازیګر نه پس چې کم دی دارو موخه دا سپیره ده بعض خلق وی د نور پر وتو په وخت کې وبمس کا ځکه وی ځن کدن کې بیا تګی کیږي نه بیا به وبکم زی هغه وخت کې دا مکوا اسو کوئی شنه جامه ما غوندا سو کوئی د خالی او د لوی اختر ماس کې خادی مکوا ځکه وی داس پیړې ورځې دي اسو کوئی د بارفات ورځ دولس د غم دی نو وسخان خوشاله دی او سو کوئی محرم کې دا لس ورځ د غم دی دې کې خادي کول خني دا ټول د ځان جوړ شوی خبرې ودا مات کې دا رسمونه دا رواجونه مات کې ختم کړي نو د دې زین شروع کی رد شرک فعلی او رد کی په تحریمات العباد مشرکین چې کوم بهیری صاحبې جوړ کړي لکه د خپل پټي غنم حلالوم دی او طیبوم دی او د بیګ غنم دا حلال دی لیکن طیب نه دی او دا کومه بوره وړي چې خلق علي دا, دا کله طبيعت ومن او د مجبورې د وجه نه دی نو نو حلالن طیبن د ذکر او مطلب دا یو شی حلال دی او ستاره ته نه کیږي او ته نه خوري دا شرک نه دی دې ته تحریمات العباد نه وایي هغه استاد تبلیغ ته کیږي چې نکی بس مخره تحریمات العباد ته دا سپیره ده ومنه ده او کدا چر ما اوهور نو ما ته نقصان نه ورسی دې ته وی تحریمات العباد ولا تتبعوا تابعداري مکوئ خطوات الشیطان د طریقو د شیطان انه بشک دغه شیطان لکم ستاسو لپاره عدو مبین دشمن د ښکارا نو ګورا قران کریم خدا وی آیت الکرسی بس آیت ګوره الله ولی الذین آمنو یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت ها د سوا او پندوستم آیت والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت هغه کسان چې کافران دي دوستان داغي شیطانان دي دلته خو شیطان دوست دی او دې دې کې وی انه لکم عدو مبین شیطان ستاسو ښکار دشمن دی نو دشمن ولې دی دې دې کې هغه وجه بیانې ښه انما یامرکم بیشک دې حکم کی تاسو ته د سوء په وینا د شرک والفحشاء او په اعمال د شرک سوء مستعملی کې قول کې او فحشاء مستعملی کې فعل کې یا سوء هغه ګناه چې هغه ناکاروا ده په عقل نه معلومي فحشاء هغه ګناه چې عقلم هغه تناکار وي د کغدا او زنا چې کوم ده دا مطلب نه چې کم ځای کې دوست ویل شوی دی هغه په ظاهر باندې ظاهرا دی وته وي ستا دوست ما حقیقتا دا دشمن دی ښا نه دې ځای کې داغه جواب کو وان او حکم کې دې خبرې تقولو چې جوړ کړي په الله هغه سوچ تاسو په نه پوي گئے شیطان د دې حکم کوي چې بدعات جوړ کړي ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمائی چې ما ابلیس خوب کې ولیدو یو مو ته وای کنه څنګه چل دی ویره څه چل دی خو ما د خلقو ملا ما تکړه په ګناونو باندې ندی زمام لا ما تکړه په توبه په استغفار نوی ما وته هغه شی راويستو چې دې ګناو دی کې توبه ته نو باسي چې هغه دې بدعت هغه ګناه و تما د دین په نوم باندې خسته کړ چې سړی دوا ته اوس چا نه کار لري لیکي دوا اره یا رسول کې یو مولا د منطق لري اره زمنګ طالبان تراغه دنو هغه وی چې یسړیا دا دوا دون شي نه لکه دا چا وکړو نو سو که چا نه کړو نو سو اره نه مې ورته وای چې استاد دا دون خبره نه ده خو که چا د پیغمبر خلاف وکړو سو کوي نه کړو سو دا څه خبره ده اره وی په دین پوي اره نو مناطقو ټول مزهن چې کم نه خرابي ذهن ولا منطق چې کم دی ګنده کړی او هغه ذهن ته قران کړه بیا نه نوځي هغه ګن ته قران دی بیا او اکل به وی دا زمونږ کاذب دي زمونږ مشایخ دي نه چې ستا مشایخ دي نه چې چې سپین کار کولی دا نه ناس مناظره کې دا څنګه ستا مشایخ دي خوامیان غریبانان څه خبر دي هغه خو دین سره تعلق کوي نه کاله ولا مدرسې جوړي کړه سکی ادا دا ظلم تو ګور طالب ته وی 50 روپے ناش پرا کوي کله ارز نه پیدا کړي نو طالب سره سي نه چې سره د طالب خیر تکینی واغم دینی اره اغم علمی چې خلق ته لولي ال طالبان خیر تناس و شیطان بل دې حکم کوي چې تاسو دروغ په الله باندې جوړ کړئ بدعات چې کم دی دا په دین کې جوړ کړئ اوس د مشرک دلیل هغه نقل کوي چې هغه د اتباع الابا د بل نمخ کې دا حذف د لا ناراضو قران او سنت ته بل نتبعو بلکې تابعداري کو مونږه د هغه طریقې ادفینا چې مونږ دې مونږه پاګې باندې مشران یره چې مشران څه کړی دي کنه بس مونږ به پاګې روان یو دغه طریقه مونږ له ډیره ده اولو کان آباهم آیا اگر کو پلاران داغي مشران داغي چې نه پوی دل په ایسه ولا یحتدون او نو پنه غلار تابداری بر اغا چاکے چا عالمی پیر با اغا نسی چا عالمی امیر با اغا سڑی چا اغا عالمی دارا چا بس پوئی کی نو امیر دے نہ چا عالمی اب امیر دویم دا چا عاملی پا اغا خپل علم باندے چا حق ترسی دلی ستاسو مشران نہ عالمانو امیانو او ککم پکی عالمانو اغی عمل تا نو رسیدلی اغی بدرات کو بدعات دې کول نو خدای په دین باندې به پیسې اغستې وې به قرض برانه خو اسقاط بکای ودی وی جامع الرموز لیکلی دی و ان لم یملک شیئا استقرض وارثه که اس وسره نه وارث دې قرض راوالي خدا دیو کی نو موږ وی جامع الرموز والا اخو سره فقيه نه دی فقها هغه ته دلال الكتب وی او کتابونه به خرڅول نه لیکل به ټول کار سی ولیکل لکه د شپې سره خشاک وی راټولې کله پکې مال مروړي کله بګې لړم مروړي هغه په دې نه پوهیدو چې دا سړي نستاسو مشران عالمان نو او کم کا عالمان او عاملان نو نو مجتهدین کې دا دوه شرایط موجود دي مجتهدین علما دي اوچت محدثین دي امام ابو حنیفه فقیه الامت مجتهد او اوچت محدث امام محمد رحمت الله علیه ون شخصیت دا شاګرد چې امام محمد وی پس ته مرګ ته خوب کې ولیدو چې څنګه چل دی وی الله پیش کړم ځان ته ما ته وی چې زه تعالی عذاب درکوم ودی ته ما د علم لوخ نه نه ګرځو دی چې تا دا دومره علم چې کوم دی حاصل کو دا وسره الله پښته وی کوله دا مطلب دا غو په علم الله فخر کو وی جان نو ته وی چې امام ابو یوسف وی علیین کې وی وی ما وی امام ابو حنیفه وی اعلی علیین کې وی نو خو څه دلیل نه دی خدا مبشرات دي ها نبی علیہ السلام فرمای لم يبقى من النبوة الا المبشرات دا مبشرات دا علامه د نبوت ته قائم مقام د نبوت دی دا مطلب بیا به دی چې کوم دی چې په کوم مسله به دی اتفاق شو هغه پیش کړ امام ابو حنیفه ته هغه په خپل اظهار رائے وکړو پس دا غینه به هغه مسله ولیکل شو زمون ثقه سم معمولی نه ده هغه سلويخت تن شورا والو هغه چې کوم دی مرتب کړی دا وفقه